والاه من تبع سنته الى يوم الدين اجمعين وبعد پرون موږ ټول چې د شلګي جګړو دوه ډوله عوامل دي یو داخلي یعنې د مسلمانانو په منځ کې یو خارجي یعنې د شلیبیانو په منځ کې یا د شلیبیانو لخوا نه هغه چې موږ ته خارجي ښکاري په خارجي عواملو کې موږ ویلې اول تر ټولو اهم عامل دیني عامل دی ځکه د هغو خلکو مرکزیت یا د دین مرکزیت یې چېرته و په فلسطین کې و عیسی علیه السلام دلته په فلسطین کې پیدا شوی او همدلته یې فلسطین کې دعوت خو خور شوی بیا تاسو ګورئ دا فلسطین د مدیترانې په غاړه باندې پروت دی د فلسطین نه بیا داسې لبنان خواته د لبنان نه بیا د سوریې خواته راغلی د سوریې نه بیا د لندن ترکیه د په هغه وخت کې دا شرقي روم و دې ته راغلی دی او بیا د شرقي روم نه چې دا هم رومیان و دا هم رومیان و د شرقي روم نه بیا غربي روم ته یا غرب ته راغلی دی دا دین نو د دې هغه د دین مقدسات او مقدس ځایونه یې مراکز او حتی مولد د عیسی علیه السلام هغه په دې ځای کې و دغه ځای د دې لپاره دیني اهمیت لري او تر اوسه پورې لري او مخکې هم درلوده نو بناء دوی غوښتل چې دغه خپله قبله د دوی په اصطلاح یا د دوی د دین مرکز یا د دوی مقدس ځایونه چې د مسلمانانو تر کنټرول لاندې راغلي وو دا دوی د مسلمانانو د کنټرول نه آزاد کړي ځکه د دوی لپاره یو دیني اهمیت درلوده او بل دا هغه شی و چې په دې باندې خلک دوی ته اروپا کې را پارول شي اینها میتونستن این عامل را به کار ببرن و مردم را برانگیزانن برای برانگیختن مردم عامل دینی بسیار مهم است مثلا اگر یک کسی امروز بگوه به ما شما به ما شما بگوه که بالای قبرس حمله شده شاید ما کمتر برانگیخته شویم بگویم میریم به جهاد لیکن اگر یک کسی بگوه که بالای مدینه و بالای مکه کفار حمله کردن در اون صورت با شما اما همیت دینی ما زودتر برانگیخته میشه اما همیت دینی ما در هیجان میاد در, در حرکت میاد ما را به اقدام وادار میسازه دویم خبر په دینی عمل کې دا چې ما تاسو ته خدمت عرض کړ چې دی د اسلام دین نه معنی د حق دین یې نه مانه او د دغه حق دین د لمنځه وړلو دپاره دوی مدینې ته راغله په مدینه باندې حمله کوله دوی یعنې د مدینې باندې د حملې کولو په نیت باندې دوی راغله شواهل ته راغلل په شام کې جګړې وشوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د د موته جګړه چې وه او د تبوک جګړې چې وې دا د چا لخوا نه وې په لکونو لکونو کافران راټول شوي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېده چې دوی راځي په مدینه باندې حمله ور کېږي نو بیا پیغمبر اسلام ده لښکر جوړ کړی او د دوی مخې ته به ورغلم تر څو د لښکر په هماغه ځای باندې اشار کړي منځ ته یې راپرېونه دي او بیا د قرآن هغه آیتونه ما تاسو په خدمت کې عرض کړل چې الله تعالی فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دا د دې لپاره غایه ده دغه زمونږ مرتد کېدل نعوذ بالله الله دې نه کوي دا د دې لپاره یو غایه یو هدف یو مقصد دی چې کله دا مقصد برآورده شي تر سره شي نو بیا به دوی په کراره کېني که نه تر هغه پورې الله فرمایي چې دوی به ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا که دوی وکولی شي چې تاسو له دین نه واړوي تر هغه به جګړه کوي کوي کوي کوي او بیا نه پسې چې علما وایي په دې جمله کې تجدد استمراري ده یعنې دا جګړه مستمره وي خو تجدد به د دې په نوعیت کې او د دې په کیفیت کې برابري یو ورځ به د تورو جګړه وي یو ورځ به د اټوم جګړه وي یو ورځ به د اقتصاد جګړه وي د اقتصادي بندیزونو جګړې به وي پابندیانو به لګوي مسلمانانو باندې او یو ورځ به د لښکرکشۍ جګړه وي یو ورځ به د دې جګړه وي چې دوی خپل عسکر راولي دلته یې جنګوي او وانسان یو ورځ به دا جګړه وي تاسو لما څه متوجه یاست کنه یو ورځ به داسې غواړي چې دوی به خپل عسکر راولي دلته به جنګوي یو ورځ به بیا هوښیارېږي خپل عسکر به نه ستومانه کوي خپل عسکر به د نابلده غرو درو دښتو ډاګونو په کوڅو کې نه مړه کوي دلته به اربکیان جوړوي دلته به ملیشې جوړوي دلته به ګلمجم جوړوي دلته به داسې شیان جوړوي چې د هغوی دپاره کار کوي دلته محلي لوکل شپایان به دوی جوړوي یعنې دا د جنګ بل شکل وي کار به همغه وي نتیجه به یې همغه وي یعنې اسلامي نظام به له پښو غورځوي اسلام د حاکمیت ته نه پرېږدي مسلمانان د استقرار ته نه پرېږدي خو هغه د جنګ چیرې چې کوي او جنګیالي هغه به محلي وي نو دا تجدد استمراري په دې کې ده دا به همداسې روانه وي تر څو پورې چې دوی هغه د دوی هدف وي چې برابردی شي د اسلام ختمول دي او د اسلام ختمول دوی نشي کولی ځکه الله تعالی فرمایي چې الله دې د خپلې رڼا تسلط کې درلودلې دغه ساحلي سیمې ټولې د یو وخت په تسلط کې درلودلې دا ډېره حاصلخېزه سیمې وې ګرمې اوبه وې استوایي ځمکې وې نو دا بیا د دوی د تسلط نه ووتلې که څه هم هغه محلي لوکل مسیحیان دلته پاتې شو مسیحیان مصر برای دین مسیحیت ماندن کسی اونا رو مجبور نساختن از مسیحیت براین مسیحیت که در شام بودن برای مسیحیت خود ماندن کسی اونا رو از مسیحیت نکشیدن اما اون تسلط بیگانه رومی که بالایشان حاکم بود اون تسلط از اینجا خاتمه یافت و اروپایی ها نخواستن برای دیر از این ای که داشتن برای چندین قرن از این محروم بمانند دوباره اشتهایشان آمد که این سرزمین ها رو دوباره تشکیل کنن این یک استعماری داشتن دا خبره پکې د اقتصادي عامل یعنې په اروپا کې په دې خارجي عواملو کې یو عامل اقتصادي عامل و او هغه دا و چې تاسو که اروپا ته وګورئ نو دغه ټوټه اروپا ده دغه ودانه اروپا ځکه دغه شمالي اروپا چې څونه وړاندې شمال خوا ته ځي دا ابادي پکې اوس نوې نوې راوت شوې ده په هغه وخت کې دلته ابادي ځکه ډېره نه وه چې د ابادي لپاره تودوخه پکار ده ګاز پکار ده برق پکار ده نور د ژوند وسایل پکار دي زراعت پکار ده د دې سبب کېږي چې خلک په جګړو کې سره اخته شي او یو بل ووهي یو د بل نه هغه وکوي مځکې ونیسي یو مملکت ووایي چې دا بس تاسو به زما خبره منئ یا دا ځمکې به زما وي د دې حاصل به زما وي د دې خراج به زما وي د دې مالیه به زما وي یا بل نه د دې مالیه به زما وي نو دغه څنګه ځمکه دومره حاصل یې نه کاوه د دوی دپاره چې دوی ورباندې یو مرفه ژوند ولري د مرفه ژوند د بیا جوړولو دپاره دوی دا پراخ دا لویې سیمې دا اشجرخېزې حاصلخېزې ځمکې دا د نظر لاندې درلودلې ځکه دوی دا سنجش کاوه لکه دا اوس چې دوی سنجشونه کوي د سل کالو وروسته دپاره دوی دا سنجش کاوه چې څه موده وروسته به زموږ لپاره دغه ځمکې کافي نه وي دا چې زموږ لپاره دا ځمکه کافي نه ده دا ځمکه نورې تسخیر شي زموږ ساحې زموږ تر تسلط لاندې راشي چې تسلط لاندې راشي نو بیا به موږ دلته راوکوچېږو او داسې به زموږ تر کنټرول لاندې وي دلته به موږ ګزاره کوو په دې ځای کې به موږ خپله زندګي او کوو د دې د منابع به مالي طبیعي منابع به زموږ تر کنټرول لاندې راشي نو دغه اقتصادي عمل د دې اقتصادي عمل ترڅنګ یو بل اجتماعي عامل و هغه دا چې لکه څنګه چې ما مخکې لږ غوندې اشاره ورته وکوله په دغه اروپا کې جنګونه بیخي ډېر وو جرمنان به د مجریانو په خلاف جنګېدل د یو یو ډله به د بل په خلاف جنګېدل د یو قوم به د بل په خلاف جنګېدل د دوی د جنګونو سلسلې داسې مسلسلې روانې وي او دغه مسلسل جنګونه چې جنګونه هم بیا یو دیني صبغه ونه لري دیني رنګ ونه لري دا جنګونه د دوی د دنیا دپاره وو د کشورګشایۍ دپاره وو دا جنګونه اروپا ډېره کمزورې کړه اروپا نه یوازې دا چې کمزورې کړه بلکې په اقتصادي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دلته غلاوې ډاکې بېدینۍ قتلونه بدنظمۍ رشوتونه اخلاقي ژوند یې ګډوډ تاسو وګورئ په افغانستان باندې څو کاله شو چې جنګ تحمیل شوی دی په افغانستان باندې تقریبا دېرش کاله شو چې جنګ تحمیل شوی دی یو مخ د افغانستان د خلکو اخلاقي او کلتوري نقشه بدله شوه غلا ډاکې قتلونه وژل رشوتونه زناوې فحشا دا هر څه د جنګ زېږنده دي د جنګ نه مخکې چې د رشد په نورو ځای کې یو څوک په ناحقه باندې وژل شوی و باران د الله تعالی کاوه خو بیا به خلکو داسې ګمان کاوه وایي چې په هغه پلاني وطن کې شهید شوی دی خو دا باران د ده د وینې سمندر ته ونه رسېږي تر هغه نه درېږي تاسو به دا خبره اورېدلې وي که نه او خلکو به دا ویلې وي چې فلاني وطن کې په ناحقه سړی وژل شوی یعنې خلکو به دا کار نادر ګاڼه کشته شدن یک کسر به ناحق این مردم یک پدیده نادر فکر میکردن لیکن امروز به صدها مردم کشته میشن به هزارها مردم کشته میشن به هزارها اختلاف به میان میاد صدها میلیون مال پیسه روزانه به حرام مصرف میشه اون رقم این جنگی که در اروپا بین ملتهای اروپایی بود و در سالهای متمادی جریان داشت وضعیت دینی وضعیت اخلاقی وضعیت کلتوری وضعیت اجتماعی اروپا و اروپایان را در هم در هم ساخت وقتی که پاپها مرهبران دین و مذهب اینها غور کردن فکر کردن که ای وضعیت را چه گونه دیگرگون کنه مردم خود را به طرف یک صلاح و بهبود و به طرف یک زندگی خوب چه رقم بکشانن و چه رقم مردم را وادار کنن به ای که مشکلات ذات البینی خود را فراموش کنن اونها اندیشیدن و در نتیجه اندیشیدنشان به این نتیجه رسیدن تا که اروپایی ها یک دشمن خارجی را نیابن و در مقابل یک دشمن خارجی واقع نشوند دشمنی داخلی را فراموش نمیکنند آنها وجود را که دیدن نصیحت برایشان اثر نمیکرد گفته های نصیحت های حکمت های تورات و انجیل و زبور برایشان اثر نمیکرد نزدیک بود که کلیسا تسلط خود را از دست بده بالای مردم بالای ذهنیت های مردم بالای اخلاق و بالای کلتور مردم اینها اندیشیدن و در نتیجه این چارجویی را کردن که باید اروپایی ها در مقابل یک دشمن خارجی قرار بگیرن وقتی که اینها در مقابل یک دشمن خارجی قرار بگیرن دشمنی های ذات البینی خود را فراموش میکنن و در حالت جنگ خارجی مردم با هم میپیوندن مرهم مردم دشمنیهای داخلی خود را فراموش میکنن مردم به دین و به معنویات و به نصرت خداوندی به طرف آسمان متوجه میشوند اما چیزها همه سبب از این شد اما وضعیت نهنجار اجتماعی و اخلاقی و, و کلتوری که پاپ ها مردم اروپا را به دشمن خارجی مواضع بسازن تا دشمنی های درونی را اونها فراموش کنن اما وایي چې پاپانو د خلکو په ذهن کې د نوي سل کلو په اوږدو کې دا خبره ورواچوله ورواچوله چې دلته مسیح مظلوم دی مسیحیت مظلوم دی زمونږ کلیساوې مظلومې دي زمونږ قبله د بل چا په اسارت کې ده مسلمانان به د یو ملعون امت په حیث باندې معرفي کول ورته او بیا د ترانو ورته جوړول لکه دا زمونږ تاسو ترانو نه دي د څونه د درویش ترانې د نوبهار ترانې د شراجي ترانې د دا ترانو چې څونه کار وکاوه تاسو باور وکړئ چې ډېرو کتابونو دونه کار نه دی کړی د دې خلکو به ما ډېر قدر کاوه اوس هم ډېر قدر کوم زه د هر یو ته د یو راډیو په سترګه ګورم هر یو ته د یو تلویزیون په سترګه ګورم دا یو موټی نوبهار نه دی دا یو تلویزیون دی شعار تلویزیون دا شعار راډیو ده دا په لکونو لکونو خلکو ته خپل پیغام رسولی شي او په اسانه یې رسولی شي زه ته چې چا ته پیغام رسوم نو کور ته به یې ورځو دروازه به یې ټکوو یا به جومات ته ورځو دی چې چا ته پیغام رسوي دی کرار په کور کې ناست وي او فیتې په بازارونو کې خرڅېږي د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسېدلي وي د پاکستان ګوټ ګوټ ته رسېدلي وي انټرنېټ ته رسېدلي وي تور ته رسېدلي وي کمپیوټر ته رسېدلي وي مخکې د ماشومانو دا د کمونستانو سندرې زمزمه کولې نجونو ښځو عشر بازیاره خېږه په مورچل باندې اوس به یوه کالې بګرانه پام کوه کابل باندې نو دغه ادبیات دوی دلته جوړ کړل ترانې یې جوړې کړې دیني ترانې دیني موعظې دیني خطابې دې ټولو خلک دې ته چارج کړل دې ته آماده کړل چې هغوی د مسلمانانو په خلاف د یو جنګ دپاره ذهني نفسیاتي په دقت کار کې به پادشاه راته وزیران به وو د ده مشاورین به وو او د ده والیان به وو او ملکان به وو د فیوډالان دا ملکان به وو نو دا ټول د حاکمه طبقه چې څومره وه لکه د کلي ملک به د کلي حاکم و د شاهي ملک به د شاهي حاکم و د ولسوالۍ به د ولسوال و او تر پادشاه پورې نو دا ټوله یوه طبقه وه دا نهایت سرمایهداره طبقه وه لوی لوی ځمکې لوی لوی باغونه لوی لوی چراګاوې او په لکونو لکونو مالونه دا به د دوی په زرګونو زرګونو به غلامان او وینجې درلودلې په زرګونو زرګونو غلامان او وینجې چینیزې دا به درلودلې دویمه طایفه خلک چې په دې کې هغه رجال دین یا د دین د کهنوتیانو د دوی وکیلانو ملایان دوی هم ډېر سخت مالداره خلک وو ځکه دوی هم په خلکو باندې ټکسونه لګولي وو د کلیسا به هم داسې ټکسونه وو لکه د دولت او سلمان فارسي رضی الله عنه د اسلام څه شی تاسو اورېدلي وي سمې اورېدلي کوشش وکړئ چې کتابونو کې وګورئ په پښتو کې هم ترجمه شوې فارسي کې هم ترجمه شوې ده هغه وایي چې هغه یو هغه ته ورغلم هغه دونه متونه د هغه نه ډک کړي وو د پیسو نه د سرو زرو نه سپینو زرو نه ډک کړي وو بیا بل ته ورغلم هغه دونه ډک کړي وو یا په هغه زمانه کې هم کلیسا وختل خپل مالداری او خپل جایداد درلوده دغه حاکمې طبقې او دا دیني طبقې دوی په خپل منځ کې یو اګریمنټ درلوده یو موافقه درلودله هغه دا چې حاکمه طبقه ده محتاج وه دیني طبقې ته تر څو دیني طبقه د دوی مشروعیت اعلان کړي طبقه حاکم محتاج طبقه اهل دین بود تا مردم منصوب به دینشان یا رجال دینشان مشروعیت اینها را در اذهان مردم ذهن نشین کنند و مردم بگوید که بادشاه در حقش و قابل اطاعتش اگر پاپ نمی گفت همین چیز را مردم اطاعت بادشاه را قبول نمی کردن تا وقت او بادشاه مشروع و جایز و قانونی پنداخته نمی شد تا وقتی که کلیسا فرمان و اونهایی که اصلا آزار نبودن نیز بودن اونها خودشان در منطلقات دو طبقه گذشته داخل میشدن بنابراین وقتی که جنگ های صلیبی یا دعوت برای جنگ های صلیبی بنیان آمد که موسی اعلان کرد یک اعلان بسیار خطرناک یو ډېر خطرناک اعلان وکړ هغه ده چې هر هغه غلام چې په صلیبي جنګونو کې برخه واخلي هغه به آزاد وي هر غلام چې صلیبي جنګ کې برخه اخلي هغه به آزاد وي نو اوس څوک آزادي نه غواړي نو خو وایي چې دلته زه غلام یم په اروپا کې زه به هم غلام یم چې ښځه مې راځي هغه به هم غلام وي چې بچیان اولادونه مې راځي دا به ټول موږ د بل چا په ممتلکاتو کې داخل یو خو که لښکر ته ورغلم دلته به راشم نه یوازې دا چې آزاد به شم بلکې دلته به خپله مځکه لرم باغ به لرم د یو چا کور به ونیسم د یو چا باغ به ونیسم د یو چا مځکه به ونیسم خپله به خان شم ارغا بارغا زندګي به مې مال و دولت به مې نو دغه هم په دې هغه کې داخل شي په داسې خوشحالي عمل کې چې خلک د اقتصاد په تمه باندې هغه چې اصلا اقتصاد نه درلوده اصلا جواز اقتصاد نه درلوده د مال د جمع کولو جواز نه درلوده هغوی ته اعلان وشو د اعلان جزه کې وکولې یو خلک په حواسو په احساساتو کې راوستل او دویم خلکو ته وایي چې یو قناعت ورکړه چې ګورې دا دا یو د تاسو د شهادت لپاره دا جنګ روان دی دلته لا تاسو ازاد کړئ چې هلته راشئ بیا خو به نو تاسو داغونه او زندګۍ او هر څه لرئ نو یو خو یې خپل لښتن ګڼې پوره کړئ او له بله خوا یې خلکو ته د ازادۍ یو پیغام ورکړه ورته یو بل ټکی هم خلکو یاد کړی دی ټکي علماو هغه ده چې په غرب کې په هغه وخت یو عجیبه قانون و او هغه دا چې کله به پلار مړ شو نو هغه مال او جایداد به یې مشر بچي پې میراث باندې وړل چې کله به پلار مړ شو نو مال او ځمکه به چې چور نه پاتې وه دا به هغه مشر زوی په میراث باندې وړل د نورو ته به یې بیا نه ورکاوه دا نور به بیا د خانزادګان به وو ملکزادګان به وو شهزادګان به وو دوی به بیا څه وکړل دوی به یو ډول د بدماشۍ او د مسلمانانو غوندې ډلې جوړې کړې آسونه به یې درلوده د شخصي لښکر به یې درلوده بیا به هغوی د ځان سره نوکران او غلامانو دا ساتلي وو کله دلته چاپه واچوه کله هلته چاپه واچوه کله لارې ونیسه داسې د بدماشۍ غوندې زندګي به جوړه کړې وه نو بیا دغه کلیسا ورته وویلې چې هسې دا بدمعاشي دلته په اروپا کې کوئ مظلومان خرابوئ وژنې نو تاسو داسې وکړئ چې لاړ شئ شرق ته په شرق کې به هم بدمعاشي وکړئ او هم به ځان ته مځکې ونیسئ دا خو مشرانو لالاګانو درنه اخیستې دي هلته به ځان ته نور مځکې ونیسئ تاسو نو دې خلکو د ځوانانو د بدمعاشو مفرور ځوانانو دو ډېره دلچسپي وښودله بلکې دا د دې بدمعاشۍ ته یو ډول دیني رنګ ورکړ د تاسو نه د تاسو رب هم رضا شي مریم له تاسو نه رضا شي او دوی دا راغلل دوی خاص لښکر درلوده په صلیبي جګړو کې دا بدمعاشان یې دا د عام لښکر نه هم جدا و حتی چې د عام لښکر د پادشاه خبره هم نه منله دوی په خپله منځ کې د ځان ته یو پادشاه کړ هغه نور چې بیا لاړل وتښتېدل صلیبي جنګونه چې کله ختم شول نور لاړل وتښتېدل خو دوی لا پاتې وو په دې مدیترانې په شرقي سواحلو کې پاتې وو دوی له ډېرې مودې پورې وروسته جنګېدل بیا چې له دوی علم څه واخیستل دوی بیا بېرته اروپا ته هم لاړل نو قبرس ته لاړل په قبرس کې اوسېدل هلته نو دا ټول هغه اطماع وو هغه تمې وې چې اقتصادي رنګ یې درلوده او اروپایان یې دې ته اړوېستل چې هغوی راشي او په شرق کې دلته وجنګېږي هم اروپا متحده کړي هم جنګونه د خلکو نه هېر کړي داخلي دښمنۍ د خلکو نه ویرې کړي او هم کلیسا خلکو ته د ازادۍ پیغام ورکړي او هم خپل لښکر زیات کړي او هم خلکو ته د نوې زندګۍ او د مال او د دولت او د زراعت او د جایداد او د دې تمه ورته ورکړي نو دا یې هغه عوامل و چې په اروپا کې موږ په هغه زمانه کې وینو د صلیبي جګړو شاته